دویمه خبره تخفیف اخروی بئی دریمه خبره با په دې صورت کې بشارت بئی سلورمه خبره ترغیب بئی قران ته پنځمه خبره دلیل عقلی بیا تسلی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا قاف په ور کې ذکر راوړ چې په دې صورت کې کثرت د دې حرف ته اشاره ده تقریبا اتسلوه کرتا قاف دا قاف ټکه په دې کې راغله دا قاف حرف په دې کې راغله یا قاف معنی اشاره ده قدرت د الله تعالی چې یقینا الله قادر علی الباس په باس باندې قدرت لري والقران المجید زمار قسمی په قران باندې المجید چې د بزرګي کتاب دی پس باندې دا گواه دی چې لتبا سننا تاسو برا پورته کېږئ بل عجبو بلکې دیو تعجب کوي ان جاءهم دا چراغ الذي تير ورکون کې د دیونه فقال الكافرون وای کافرون هاذا شیء عجیب ایزا مترا کله چې موږ مړ شو او شو خاورې ذالک رجعون بعید دا واپس دا لری دا عقلنا قد علمنا ما تنقص الارض منه من ته پته دا دا غسای چې کومه ازمکه منهم د دیونه منا د دیو دا بدن چې کم خوري الله ما ته پته دا ټول بدن به خاوري کیږي د انسان ټول بدن به خاوري کیږي هر کله چراغ دیو ته دا حق فهم فی امر مریض دی دیو په یو کار ګډوډ کې افلم ينظروا اس دلیل ایا نګوري دیو اسمان ته چې پاسه دیو نه ده چې څنګه جوړ کړي موږ هغه لرا وزیناها او خیسته کړ دې موږ دې اسمان لرا وما لها من فروج نشته دې اسمان لرا سوري کېدل نبی علیہ السلام د اختر په ورځ باندې سورته قاف لستو چې ځان ته غره مشه بادشاہ بل لې ځکه اختر کې چا دا زبردست جامې زبردست عجیب عجیب بوټان ناس تر عام کې چا پکور کې وخه چا پکور کې عجیب پولاونه نو په اختر پر ورځ انسان ډېر په مستۍ کې الله کذالک الخروج ځان ته غرم شه بادشاہ بل دی مخه ته بیا دی میدان محشر بیا دی میدان محشر کې به هر انسان د خپل عمل موافق براوزی څوک په پاسونو باندې سواری څوک به بجلی د پړق په شان تیریږي څوک به خپاړې لګي څوک به په زنجیرونو کې تړلې شي ټولو درو د انتها کړي وا در رسولانو نو ثابت شه زما عذاب افعینا بالخلق الاول آیا ستړي شي او موږ په پیدایش لومبني بلکې دی په شک کې دی د پیدایش نوی نام تخفیف یو خروي ولقد خلقنا الانسان پیدا کړل موږ انسان او په یو موږ په هغه سبانه چې وسوسه چې د نفس ددا او موږ نږدې و دي انسان ته من حبل الورید باندې خلکو جوړې کې څوک دا ذل دی سورې دی او څوک څه شه دی هغه دور کې تصویر چې څونه خطرناک هغه دور کې دې دور کې چې څونه خطرناک دی هغه دور کې دسه خطرناک نه وو نکه خو عیني ټول چال بام تویني دغه گفتار بامینی دغه هغه طرز بامینی دغه هغه ناز او نخره بام توینی ماشاءالله علما په دې باندې ډېر زبردست خوري خوري کتابونه لیکلي هغه وګورئ د الله لپاره کراچۍ کې عالم په زبردست خوري کتاب لیکلي او کوم شبهه چې دي د جدید خلکو مفتی صاحبانو دا وی جوابونه یې کړی ځان بنګر کوي تصویر په خپل جیب کې خپل موبایلو کې تصویر کله مولوی شیبی کله قاری شیبی او کله قاری انتری او کله محمد عربی صلی الله علیه وسلم دا ټول ګناي کبیره الذي او د مولوی شیب تصویر ګوره ډیر خطرناک د قاری انتر تصویر ګوره ډیر خطرناک ځکه دا د شرک مبدا هم داسې جوړه شوی چې د نیک انسان پټوان به راایستل دا د شرک ابتدا د دینه شوی دا نو دا خو ډیر خطرناک دی دا خو د ګنا دا خو د ګنا الذي جعل مع الله وبالمصورين سبوکو الله ته د هر چا د زړه حالم تینی ایمان والو خدای د پاره کوي مونږ به هغه څه ته ګورو کم څه چې الله ویلي او د الله څه شی ویلي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي خپل من معنی ته به نه ګورو الذي جعل مع الله الها اخر ځکه ما و مې چې د الله لپاره دا مکوي ماشاء الله غامیان غریبانان خو کیناست حکم چې زچ چا بوتله لوی مولای سی نو بس هغه په خپل راغ نو بس اره ترت ما ته ودرې هریان دریان شوما خلونه ډن ډن شوما چې الله الله دې تا ته هدایت وکي الله دې تا پوي کی زما مهربان زخوا دې ګره ان پړ خلک کیناست یا الله لوی مولای صاحب دې کوس د توسوي ما پیاریان کنه وې ما ربا او سپ سپ کړهونه د خدای اخته شوم دې ته ویلې شي د الله او قهر مونږ باندې الله یې مسلط کړي وبالمصورین قال قرينه ربنا ما اتغيته حدیبیه ته لاړو ماشاء الله او خان دی حدیبیه کې لګ دې طرف ته حدیبیه ته چکل لاړو نو مسره زینا مونږ ولې دا کم ځای کې کم کوی چو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم معجزه الله سرګن کړي پاغه ځای کې کوی کوی نه زبردست وبره ختلی وساو بنشته ده خو هغه انداز شته ده چې په کم ځای باندې دا کوی راغله کوی نه وبره خطلې بیا چې څنګه بیا د څه ورته ولا جوړه کړي هغه ولې باندې بیا هغه ولا د شکګه کړي بیا ټول چې کوم ده لخرو د نبی عليه الصلاه والسلام سارو هغه وبس کړي هغه ټول خبرې شته هغه اثر مونږ ولید ډیر مزه ډیر عجیب دشت او بیابانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او سره زړګې سړی ته یاد شي التا ډیر مزه کوي زړه د سړی نرم شي سړی په سر باندې غونه زیګ زیګ شي عجیب چلی او خپل حبیب صلی الله علیه وسلم غته تاریخ ورته یاد شي هغه هغه قصې دغه خبره دغه هغه په بدستۍ سره واپس کېدل دا ټول سړی ته یاد شي سړی ډېر عجیبا هغه نه چې لګه د فرالو نو کم رهبر چې زموږ ډېر زبردستا خوښه ما حالات د شي جوړ شوی سبا کې انا ډېر تقوادار انسان حرم کې التقاری نو هغه زموږ رهبر نو هغه وسو ورګه مولوی شه دلته یو بل خسته زبردست خبره دغه درته خیم ولاړو نو خانو خان واقعي خانو هغه دور د نبی عليه الصلاه والسلام دور ته او خان بیا وتعالى هغه ولوشي او هغه کوچه ورته پری کوچه کڅ شه او خکه هر څه د شتانګي او ډیره مزه کوي هغه ورته پری دی او بیا ماشاءالله شودرا کاږي او سعودي راخ کړه ډېر خوند وکوم الله تعالی ډېر خوشاله دی اوس د زبول تلسه او سعودي را لرا کړه ما خو ونی ول ډېر مزه کوله زګونه وډه سي نو اوس ول ته اوس ودرېګا چې مونږ اوس چل کو اوس هغه هغه قاری صاحب نه نه مېل قاری صاحب الله دې خوشالي درکړي دا څه خبره ده مونږه مخکې حالت څه چالو جړاو او پلنچاو وسته شو وای والله لا تختصمو لدیا جګړه مکوي زما په دربار کې ګوره استراری خبره ما ته سي استراری جدا شه ده استرار لکه اوس مثال ګوره مردار خړل حرام دي که حلال دی وای ته سروره حرام دي کنه خو یو سړی په ځنګل کې اوسمري دی وخامخه مردار خوري ولی بخوري الکه چې خپل دا صاحب په بچ کې او الله د دته استقراری حالات وای شناخت کار زموږ د ملک صدا ټول ملکونو کې ته ژوندۍ نشي تیرولې شناختی کار د پاره د عمرو د پاره د حج د پاره یعنی د ضروری ضروری اشیاء د پاره دا خو جدا مسله ده ایته استقراری حالات وای موږ دا د ټره پرې قصه کو چنن دا کوم ټره پر روانه ده په دنیا کې خو التا دا لعنت التا دا سره سیدل الله اکبر چې خلک صرف دا یو نمایش یو کس ده یو سپندر اوس جاړي ای یو زما سوچ چې دا غریب یاره څونه جاړي کنه چې خیال مې شنو هغه طرف نه وی ورله پټوانو باسي او داسې هغه د مکر څه کوي جړا کوي چې شه پاسه نو بیا اوس استلاړو بیا هغه شی وکړو چې څنګه دی بیا هغه سپندر کې ناشتا اوس هی کوي هغه ورله څه کوي اوس دې ته ویلې شي دا د الله د قهر او د غضب سره لوبي قال قرینه قال قرينه ربنا ما اتقيته ملتزم تزلالم د شپې تنهایی وا مل چاته دې ځکه لګلاس ولګم ذکر اورازه بز بالکل نتلم ځکه مسلمان ته تکلیف نشي چې زوارانم نو یو سړی و سنخته سره راځي نه او سره جوړ کیږي نه زه ته انتظار یم چې دا کوس لګدسي نشي بدلې دی وینا ما یبدل القول لدیا نه بدلېږي وینا زما په دربار کې زما فیصله د عذاب د بدلې دونه ده نه يم ظلم کوونکې په خپل بندا یوم نقول لجهنم پاورا چې وبوي موږ جهنم ته حلیم تلته اې ډک شي جهنم وتقولون ويبدا یا جهنم ډک شوی خدای چې الله کله قدم کی دی نو داګه نورستو بیا ترجمه دسی کله چې الله قدم کی دی نو جهنم ډک شي نو ویل شي چې ډک شوی نو تقول وایبا هل من مزید ایشته ما کې څه شی زیاتې من الله ما کې اوس زه نشته دی اور اتل کړي پزړه راځي کېدون کې الله تا او ویلې شدتا داخل شي به سلامن داخل شي جنت تا به سلامن په سلامتی سره ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشواله دا دیو د پاره هغه سبې چې دی وغواړي په دې جنت کې ولدینا مزید مون سره با زیات نعمتونه همي یا ولدینا مزید من سره ما زیات نعمتونه مشیت درب ورضوان من الله اکبر د الله رضا با د هر نعمت نه اوچت اوچت شي درې معنا ولدینا مزید من سره با زیات نعمت به دیدار الہی الله دیدار وکم اهلکنا قبلهم من قرن سونه هلاک کړ دې موږ مخکې د دیونه د پیړونه هم اشد منهم بطشا چې دیو صفو د دیونه په حمله کې فنقبو فی البلاد دی ورننه وتلیو په کلو کې ایشته سزا د خلاصي یقینا پدې کې ل ذکر نصیحت د لمن کان له قلب هغه چا د پاره چې زړګي وي عقل وي او القسم او هو شهید یی خوده غوګه او هو شهید او د حاضر القلب زړه حاضری ولقد خلقنا السماوات عقلی دلی پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکا هغه چې د دې دوه ترمنځ دی فیصد ته ایام پشپ ګورزو کې و ما مسنا من لغوب ان دې رسیدلې موږ ته ستړیواله صبر کوا پاغه سبانه چې دی وای وسبح بحمد ربک تسبیح وایا په حمد د پر ربانه قبل طلوع الشمس مخکې د نمر خطونه